کیفیت فهم المراد من الکلام په دې باب کې شاه صاحب د دې خبرې بیانول غواړي چې یو کلام وی خوا هغه کنس وی یعنی که قرآن وی که حدیث وی که اسی دی فقهاو کلام وی که اسی دی یو عام سڑی چوی کلام وی خودی یو کلام نا اغا مراد ارفهم کول دا دې څه طریقې دي په دې کې شاه صاحب دې خبرې بیانول غواړي یعنی عام یو خبره درته چلئ وروسته به بیا دې ته خبره راولئ چې دې احادیثو نه به مونږ استنباط شرایو څنګه کو اول یو عام خبره درته چلئ شاه صاحب دې خبرې چلول غواړي چې عام یو کلام دا خواہ کا قرآن وی خواہ کا اغا حدیث مبارک وی خواہ کا اغا دی فقهاو کلام وی یا اسی دی یو فصیح بلیغ سړی معتد به سړی چه دا کلام دا نو دی کلام نا دی مراد رفهم کولو سرزمین اسی یو خبر اوکڑا نو دی سرزمین چه کم گل زمین نو دی چه کم مقصد دا چه مراد دا دی چه کم مراد دا دی اغر فهم کولو دی دا کلام نا دی سی طریقی دی تاسو پا دی خبر پوش نو دی شاہ صاحب لس طریقې چې کوي بیانوي چې د یوه متکلم کلام نه د ده مراد فهم کول دا په دې لس طریقو سره کېدلی شي لس طریقو سره نو شاه صاحب په دې باب کې دا خبرې بیانول غواړي او بیا په دې کې به دی په کلام کې به تر ته څلور طبقې جوړې کړي چوره څلور طبقې به جوړې کی نو درته او بوائی چی اعلا یو اعلا طبقه دا چی اغی که دری شرائط موجود وی آبا درته بیان کی چی مثال په طور باندې حکم دا په یو خاص موضوع له باندې لګی دلای وی یو خاص معین شی باندې لګی دلای وی او کلام د غی دپاره چلولی شوی سوکت کلام د غی دپاره شوی وی او احتمال د معنی آخر نی پکی دا اعلی درجه کلامی دا چوی اعلی درجه کلامی اعلی درجه کلام اغا دا یعنی دا په اعتبار دی ظهور او خفا سرا په اعتبار دی ظهور او خفا سرا په کلام کی دا څلور مرتبه بدای ترته جوړی کی نو په اعتبار دی ظهور خفا سرا دی یو متکلم اعلی کلام با اغا گانسی اعلی کلام چی دو حکم پا یو موضوع له معین باندی لگولائی وی نمبر ایک او بل کلام هم سوک دغی فیدی دی پارا شوائی وی او دا کلام محتمل دی بل معنی نی نو چی دا دری شرائط پکی پورائی نو دا په اعتبار د ظهور سره هغه اعلی درجه ظاهر کلامی په خپل معنی مراد باندی تاسو په دې خبره پوه شو لکه مثال په طور باندی محمد رسول الله اوس دالته د رسول الله حکم دا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې لګېدلی ده آیا موضوع له معین ده او سوق تی کلام دغی فائدی دی پاره شوی دا چی دا در ته ښایی چی محمد صلی الله علیه وسلم دی الله رسول ده او احتمال دی بلی معنی نشته پکی نو اوس دا کلام چی محمد رسول الله دا کلام پا اغا دا کلام پا اغا فهم دی مراد کی اصرح دا او دین مقصد دا چې مون مراد د متکلم ا مون مقصد دا چې په صراحت سره فهم کو چې دین مراد د متکلم دا دا چې محمد صلی الله علیه وسلم شایدا دی الله رسول دا نو یو په اعتبار دی ظهور خفا سره اعلی مرتبه دی کلام آدغه ده اعلی مرتبه دوما مرتبه دی کلام دوما مرتبه دی کلام دوما مرتبه دی کلام با آغا وی چی دغو درې شرطونو کې یو شرط پکې چی مفقود وی نو اوس خود به خود با دینا چو صورت روزی درې صورت به روزی یو هغه د چې اولنی شرط پکې مفقود وی بل به هغه صورت چې دوم شرط پکې مفقود وی بل به هغه صورت چې دریم شرط پکې مفقود وی نو طریقې دوه شوې په پوه شوې خو مقصد دا ده چې هلته له دغې دوه مې طریقې چې چې دا یو هغه پکې ته چې مفقود وي شرط په دې کې بیا څو صورت رااله درې صورت رااله درې صورت او بل بدر ترادرمی بل هغه کلام دا بله مرتبه هغه ده چی دا کلام چی کوم دی دا تا ته یو شای یو, یو معنی مراد در فهم کئی دا کلام یو تا ته معنی مراد تر فهم کئی بغیر دی چانه توسط نه یعنی مقصد دا چې منځ کې الفاظ واسطه نی دغسی هغه چی کوم کلام ده کنه د کلام دا تاته یوه معنی مراده چه کئ در فهم کئ ا کلام نه ته یوه معنی مراده چه کئ معلومه ئ په دی کی بیا دری صورتونه دی یو فحوا ده فحوا دی کلام سره هغه مضمون دی کلام نه یو معنی چه کئ هر معلومه ئ بیا تشریح در تکون ورستو او بل اقتضاء اقتضاء طریقے سره هغه کلام چه کوم موجوده کلام ده دا په یو مسکوت عنه کلام باندی اقتضاءا چه کئی مسکوت عنه مراد باندی حال ده مسکوت عنه باندی اقتضاءا دلالت کئی او بل ایماءا مفہوم مخالف طریقے سرا یو کلام نتا یو شای چکے معلوم کی بل دادا نو درے داشو نو درے درے شپگ او اغا یو چو وو هغه اولنی طریقه کی یو صورت په دومی طریقه کی دری او په دی دریمی کی بیا هم دری صورت او بل چی دا بل هغه دا چی دا کلام استدل علیه بمضمون الکلام چی مضمون دی کلام دی کلام چی کم مضمون دا کنا دا کلام دا مضمون تا چی اگوری دا دلالت په کوي په هغه معنی مرادې باندې بیا دې کې شاه صاحب درې صورتونه مندرج کوي یو قیاس اقترانی او بل هغه قیاس شرطی قیاس استثنائی شرطی او بل به مقصد دا چې درته دی فقهاو چې کوم قیاس تا دا به درته چکی ذکر کی نو درې دا شوی نو خدای شان دا وو او درې چور شوی لس نو دی یو کلام نا مراد فهم کول آپ دغه لسو طریقو سره کیږي اوس تاسو په پوه شو بحث ګوره دقیق تا چې کله زه په تفصیل کې درته پرایسم بیا به تاسو ته مزه درکړي خو چې سم ځان په پوه کو دا دی لکه د اصول فقه ځنې ابحاثو داسې نچوړ شاه صاحب رباسلی ده کنه وای به چې آفرین دی څه کمال یې کړی ده تاسو په دې خبرې پوه شو اوس ورته ګورو زه درته یوې یوې خبرې انشاءالله وضاحت کوم که خدای خوښه وه باب کیفیت فهم المراد من الکلام دا باب دا په بیان دی کیفیت دی فهم دی مراد کے دی کلام نا چی کلام نا با مراد فهم سڑے پس س طریقے سره کئی چی یو سڑی یو کلام وک اتا دی دا مراد فهم کئی پس طریقے سره بے ونر فهم کئی نو تاسو عنوان او تکی خدل شو الطرق العشر لفهم المراد من الکلام لس طریقے دی ذکر کوي لپاره د فهم د مراد د کلام نه اعلم په دې خبره باندې ځان پوي کا ان تعبیر المتکلم عما فی ضمیره تعبیر دی متکلم عما دی اغشایوننا فی ضمیره چکم دی د پزړ کې دی ګور تا پزړ کې یو شاید دینه ته چکه تعبیر کای وفهم السامع ایاه او بیا سامع نو تا په زړه کې یو شاید هغه نه ته تعبیر وکې بیا چې کومو الفاظو سره تعبیر وکې دې ته کلام وایي نو اوس سامع له دې نه دې تا هغه مراد څه کوي فهم کوي یکون علی درجات مترتبه فی الوضوح والخفا اوس د تعبیر د متکلم د اما فی ضمیره نه دا با پس درجات باندې وی چې آب مترتب وی پوزوا خفا کې کله به یو نیم سړی د خپل ما فی الضمیر نه داسی تعبیر وکی چه هغه به د ده په مراد باندی چه وی اصرح وی کله به داسی وی چه صریح وی کله به داسی چه هغه کی به چه وی خفا وی نو اوس د خپل ما فی الضمیر نه په کلام سره تعبیر کول نو اوس د کلام چې په دې تا په هغه مراد باندې دلالت کوي نو دې په ظهور او خفا کې دې پر څه مراتب دي څه مراتب دي له ټولو نه اعلی مرتبه آ دا دا اعلاها ما صرح فیه بثبوت الحکم للموضوع له عینا نمبر ایک اعلی مرتبہ دا دا چی تصریح کری شوی پا دے کلام کی پا ثبوت تی حکم لپاره دی موضوع له عینا یعنی چی یو حکم یو خاص موضوع له تا چی ثابت شوی وی نمبر ایک دوم دا شرط پکې وسیق الکلام لاجل تلک الافاده او کلام دغه افاده دی پاره چوي چلولای شوی هم وی سوق ته کلام دی دی پاره شوی او دریم شرط ولم يحتمل معنا آخر او دریم شرط دا چې د بل معنی احتمال پکې تا نه نو چې کله په یو کلام کې دا درې شرایط پوره نو دا با په هغه معنی مراد باندی صراحتا چه کئی دلالت کئی ادا اغا اعلی درجه دی کلام دا پا ظہور کی پا معنی مراد باندی تاسو پدی خبر پوش شو نمبر نو دا اغا اعلی درجه دا لکه ما مثال در تا پیش که محمد رسول الله پدی کی ویتلو نو دا پیل درجه سلا ویتلوه او دوما مرتبه په وضوع او په خفاء کی آ دا ده ویتلوه او دی پسی بله مرتبه بیا دی کلام ما هغه ده عدم فیه احد القیود الثلاثه چی معدوم کړی شوی په هغه کی یو دی دی قیود الثلاثه دی دری قیود کی یو پکی ته نه نو بیا دی پر اوس چو صورت شو دری اما اثبت الحکم لعنوان عام یا موضوع له معین نه ده حکم دی یو عنوان عام دی پاره چه دا ثابت کړی یو لفظ عام دی پاره دی ثابت کړی دا یتناول جمعا من المسمیات چه آ یو ټولگی دی مسمیات تا اغا لفظ ور شاملیجی یو لفظ عام وی یو جمعا من المسمیات ته ور شاملیږي شمولا ور شاملیږي او بدلا لکه الناس ټکی سو المسلمون ټکی سو القوم ټکی سو الرجال سو یا اسماء الاشاره سلا اذا عمت یا اسماء الاشاره سلا اذا عمت صلتها یا موصوف بوصف عامن سو یا منفی پلاد جنس سره سو ولی فان العام یلحقه التخصیص کثیرا اوس ګوره نو دا چی دی کنا مثال په المسلمون باندې دی یو حکم ولګاو په القوم باندې دی یو حکم ولګاو په الرجل باندې دی یو حکم ولګاو نو دغه شینو باندې دی یو حکم ولګاو نو دا خو الفاظ عام الفاظ دی دا خو چی دی عام الفاظ دی نو چه په دې باندې ته یو حکم ولګی نو دا به هغه ور اصرح نه وي چه ته کله په یو موضوع له معین باندې چه که حکم ولګی هغه ور اصرح به نه وي تاسو په دې خبره پوه شو ولی ځکه چه دا خو عام دی نو چه عام دی نو په دې عام سره خو تخصیص ملحق کېدلای شي ډېر کله ته عام مخصوص وي عام کې تخصیص راغلی نو په دې کې یو قسم احتمالی د کلام محتمل غوندې څه چې کیدای شي چوک ووایي چې دا ټولو افرادو باندې به د حکم نه وي دې کې به تخصیص شوی سړي ذهن کې دا خبره راځومي او چې په خاص یو سړي د حکم لګولی چې دا داسې ده نو په هغې کې دغه احتمال وي نه وي نو ځکه هغه درجه اخ کلام درجه له بل نه چدا زیات ده او د بل والا لک چشوا کم شو ځکه چې هغه کې د تخصیص احتمال راغی په پیرو کا صرف شاله شاله ګورو دونه اهم بحث ته چې والله لکو روپیو قیمت باندې چې چاته یې قدر پته لګېږي که نه بیا به یې وکړي خو چې سړی په پوهېږي چې داسې نه چا چې سپین سپین راته ګورو ما دماغ سوځو خپل خوب نه مو ځان باسلی ښه جي فإن العام يلحقه التخصيص كثيرا عام ته ډېر کله ته تخصیص څه کېږي او ورته لاحق کېږي ښه جي و اما نو نمبر ایک نو یو داس یا اغا دوم شرط نی سو کی بیا دغی افادی دی پار نی شوی و اما لم یسق الکلام لتلک الافادہ یا سوق تی کلام دغی افادی دی پار نی شوی ان لازمت مما هنالک و ان لازمت مما هنالک سوق تے کلام دی دی پارا نوی شوی اگر کا آغا ونر فهم کی گی خو سوق تے کلام دی دی پارا نوی شوی نو دوم صورت آغا دا نو پا دی کی بیا نقصان رئیسی لکه مثال تو اوئی مثلو جاءنی زیدن الفاضل ما تا زید فاضل راغلے ہو او سوق ته کلام دې لپاره شوی دا چې زید ما ته راغلی و راتګ د الفاضلو ټکي نه خود به خود اسې دار معلومه شوه چې زید چې ده فاضل ده خو سوق ته کلام دې لپاره نه ده شوی چې زید فاضل ده سوق ته کلام مجیعت لپاره شوی چې دی ما ته چې ده راغلی ده یا زید الفقیر جاءنی زید الفقیر بالنسبة الی ثبوت الفقر له نو دا کلام بالنسبة الی ثبوت الفقر له اوس چه شای دا اسرائیل او شیخ نو مقصد دا دے چی دا مقصد دا دے چی اصرح ندا دا اسی و نسوک تے کلام دی دی پارا ندا شوئے نو اوس چی کلا مقصد دا دے چی دا سی کلام وی چی هغه سوق ته کلام دی لپاره نوی شوی هغه هنر فیدا کیږی نو دا کی دون وضاحت نی چی کومی خبر لپاره سوق ته کلام چی وی شوی دا هغه مثال سو چی هغه دوم شرط اپ کتا چی مفقود وی اپ کتا مفقود وی شجی دریم چی احتمال دی بل معنی پکی احتمال دی بل معنی پکی و اما احتمل معنی آخر یا احتمال د بلې معنی پکې نو دا هغه دریم شرط پکې چی شي مفقود شي و اما احتمل معنی آخر ایضا کل لفظ المشترک لکه په کلام کې د لفظ مشترک چکو آ ذکر کو په کلام کې د لفظ مشترک ذکر کو والذی نو لکه مثال ثلاثه قرو ثلاثه قرو اوس دا د لفظ مشترک په کلام کې ذکر کو نو دا دون اصرح نه ده يو کلام کي دي داسي لفظ ذکر کړی چي هغه کي دي بله معني احتمال نشته او يو دي داسي ده چي په هغه کي دي بله معني چه ده احتمال موجود ده نو دا په درجه کي سره يو شي دي حضور و خفا کي نه يا والذي له حقيقة مستعمله ومجاز متعارف په کلام کې د داس یو لفظ ذکر کو چې هغه د پر حقیقت مستعمله هم ده او مجاز متعارف هم ده نو اوس دا پتہ نه لګی چې دا لفظ دا په حقیقت مستعمله کی استعمال کړی ده دی متکلم که په مجاز متعارف کی استعمال کړی ده یا والذی یکون معروفا بالمثال والقسمه غیر معروف بالحد الجامع ما المانع یا په کلام کې داسې یو شای ذکر کې په کلام کې داسې یو شای ذکر کې چې هغه معروف بالمثال والقسمت وي چی هغه ته په مثال سره پیژنی هغه ته په تقسیم سره پیژنی هغه ته په مثال سره پیژنی او په چا سره تقسیم سره پیژنی او حد جامع معنی هغه پارا نشی کیدلای لکه مثال په تور باندې سفر واخله سفر اوس سفر حد جامع معنی نشی کیدلای هغه ته په مثال سره پیژنی چې لکه حضور صلی الله علیه وسلم مقصد مدینه نه مکه ته چو سفر کړو په مثال سره دی پیژاند یا یې په تقسیم سره پیژنې چې مثال یو دا سفر ده چې اسې چهل قدمی د پاره لکور اوزې باره دا سفر ده یو دا ده چې ته اوزې لکور نه خو داسې یو ضرورت پسې وتلی چې بیا هم واپس کېدلی سې پیدل ګوره نن سبا خو لوګ ډېر غټ جي نه بیا واپس کېدلی سې هوایي جهاز کې بلاړ شی دی پسې ته نه نه پیدل بیا واپس کېدلی شي دا سفر نه ده تقسیم به وکړي داسې او چې داسې یو مقصد پسې تلای چې هغه ته تو مقصد دا دی چې بیا نسی کور ته ونر واپس کېدلی او معلومه شوه چې دا چې د سفر ده نو د سفر چې مونږ معلومو نو دا په مثال او په قسمت سره چکو معلومو نور د سفر داسې یو تعریف حد جامع معنی نشته نو داسې ټکی په کلام کې استعمال شوی وي ومنها سفر بل هغه سفر ده او بل اصل هغه سفر شرعی ده ولا يعرف الحد او حد پته مونږ ته نه لګي دارنګي چلرم مثال والدائر بین شخصین دا سے لفظ تی استعمال کی پا کلام کی چا دائر بین شخصین اسم اشارہ استعمال کی اخت کی دیسی اخت کی دیسی ضمیر استعمال کی نو ته داسې وکړه نو هغه وایي چې کما ته وایي یا بل وایي چې کما ته وایي داسې لفظ سکی استعمال کی که اسم الاشاره والضمیر عند تعارض القرائن چې کله تعارض دی چاوی قرائن وي او صدق کی صلت علیهما یا په دواړو باندې هغه صله چې کېدلای شي صادق کېدلای شي نو اوس تاسو رشتہ وای په دغ صورت کې په دغ صورت کې د کلام کې داسې لفظ تا ذکر کړ چې هغه محتمل د چا ده د بلې معنی ده دې پاره بیا بیا څلور مثالونه درته ذکر کړل چې هغه لفظ چې د بلې معنی څه لري احتمال نو بهر حال اول درجه کلام هغه څه په ظهور او خفا کې اول درجه کلام هغه څه چې آپ یو معین موضوع له باندې حکم لګیدلای سوق ته کلام هغه افاده لپاره شوی وي او احتمال د بلې معنی نه پکې او دومه طریقه د کلام هغه شوه چی دغو دریو کی یو صورت پکی ته چی مفقودی نو په دی دومی طریقی د کلام کی په دی دومی مرتبه د کلام کی بیا چو صورت راله دری صورت راله اوس مو سر په خلاص شو اچھا دین بعد دریم پڑی دی دریم مرتبه دی کلام اغا دا ما افهم الکلام من غیر توسطین چی دغا کلام چی دا کم متکلم کڑای دا دا تا ته یو مراد تر فهم کئ دا دی متکلم کلام تا ته یو مراد په فهم کې چکی ترچی من غیر توسطین بغیر توسط تی لفظ نه لفظ نه پکې دغه سي د متکلم والکلام باندې چې سوچ کې نو دا تا ته یو مراد په ذهن کې چکی در غورځي ثم یتلوه بیا دې پسې درېمه مرتبه دې کلام په ظهور په خفا کې هغه دا ما افهمه الکلام من غیر توسط استعمال اللفظ فيه چی اغا کلام تا تا اغا مانا مراد در غرزی تر فهم کئی بغیر دی توسط تی استعمال دی لفظ نا پدے کے ومعظمه سلاسا ادی دی چی غٹ طریقے بی آدری دی گور دا زدہ کو دا ما یقین دا بالکل چی تاسو ویلی دا په نور الانوار کې چا په تلویح که خو دغو کیسو پورې ځای رسی نه او په مقصد حسامی وغیره کې خو یقین ومنه چې کړت یې تاسو په حقیقت دې خبرې باندې پوه نه یو اوس یې درته وایم ان شاء الله العزیز چې بالکل مو دماغ په کلاو شي هلته یې سړی وایي په حقیقت باندې پوهېږي نه یو ګوټه غوندې بچکی لګی ګوټه به لګی اوس سوچ ورته وکړو دې ته دې کې یو طریقه فحوا ده فحوا فحوا مضمون دې کلام ته وتائی چې مضمون دې کلام نه یو شعر معلومیږي د فحوا دا شاہ صاحب تعبیر کئی دی دلا چال تتاسو من پو اصول فقہ کی ورطا دلالت النس وائیو چورتا وائیو دلالت النس یو خو هغه عبارت النص کنه او یو دلالت چا تاسو موږ ورته دلالت النص وایو اغه نشا صاحب تعبیر په چا سره کوي فحوا سره کوي فحوا دی کلام په اصطلاح کې دی توتای چې یو سړی کلام وکي نو د د په کلام کې یو حکم وي د د په کلام کې یو حکم وي نو د ایغ حکم دارومدار د هغه حکم دارومدار چه په کوم علت باندی وی هغه ته به ته چکی وګوری نو چه هغه ته وګوری نو د هغه مسکوت عنه شی حالت آ به ته ورنه چکی معلوم کی د مسکوت عنه شی حالت پا ونر معلوم کی اوس ګوره قرآن کی خدا سے ندی راغلی چه تاسو مور پلار ته کنزل مکو او وهو مدا سے ندی راغلی اوس به یو سړی وایي چې شارح خو ماته داسې نه دي ویلي قرآن کې چې وهو یمه زه به یې غربوم او کنسل یې به ورته کوم نه قرآن کې یو بل کلام راغلی دا حکم راغلی چې فلا تقل لهما اف چې دو ته تو اف قدرې مه کوه نو اوس د دې حکم چې دو ته تو اف مه کوه د دې حکم هغه علت ادی دی حکم باندې امر باعث هغه چوک تا هغه دو ته تکلیف رسول دی هغه دو ته چی دی تکلیف رسول دی او دی دو احترام کول دی او پتہ ولګی دلا چی دو ته تکلیف رسولو نه اجتناب سره کوي اجتناب به کئی او دی دو احترام به کئی نو خود بخود دی فحوا دی کلام نا دا معلوم شوا چی دی دو ضرب ضرب خو مسکوت عنہ دا شتم خو مسکوت عنہ دا خود بخود دی فحوا دی کلام نا دی آغا مسکوت عنہ حکم چس ار معلوم شو فحوا دی کلام اس دا صرف پا دی قرآن کی نہیں دا دی عام تاسو منگ پا کلام کی دا غسی عام دی تاسو مونږ په کلام کی چی داسی ګوره یو کس ته نو زه درته وایم چی ګوره دا خفه کوه ما دا خفه کوه ما اوس دینا اتا سبا غربولای ده یعنی دته بدی کیسه مکوه زه درته وایم چی دته بدی خبره مکوه تا سبا غربولای زه ته چی سړی ما ته ویلی نو تو چی جتا خدا ویلی چی دته بدی خبره مکوه دا خو نه ویلی چی ویای ما هلکه د فحوا د کلام نه څه پته لګیږي چی ده ته بدې خبرې مه کوه ولې چی بیا به دی چه سی په ناراض شي نو په هغه خو په طریق اولا سره ناراضیږي په وهلو سره نو هغه مه کوه نو دا ته مقصد دا چې هغه فحوا د کلام وای دا دا شی نه چې دی دا په ټولو کلامونو کې وي خو په د اصول فقه کې خو موږ چونکې هغه بحث د قرآن د حدیث دغه نه کو د هغه لپاره مثالونه ورکوي او هغه نه چې کوي راخ کوي کنه دا وی پچا کې په ټولو کې کله تا یو شی د پاره خبره چلولی خو مقصد بل شی چه کیږی ونه هر فهم کیږی نمبر ایک اوس دې ته وګوره الفحوا یو پکې ته دې کې بیا فحوا ده وهو افحوا د کلام دا ده ان یفهم الکلام چې کلام در فهم کوي کلام فاعل ده ان یفهم الکلام چه کلام در فهم کئی حال المسکوت عنه حالت تی اغا مسکوت عنه بواسطة المعنی پواسطی دی چا سرا اغا معنی سرا داس معنی الحامل علی الحکم پواسطی دی اغا معنی سرا چه اغا حامل علی الحکم دا اغا امر باعث علی الحکم جوڑی گی مثلو فلا تقل لهما افن یفهم منه حرمت الضرب بطریق الاولی فهم کیږي دینه حرمت ضرب په طریق اولی سره ومثل یا مثال دی تو گرا بل مثال شاہ سے پیش کئی من اکل فی نهار رمضان وجب علیہ القضاء چی چا په نهار دی رمضان کی خوراک وک وجب علیہ القضاء نو په دمانه قضا چشوا واجب شوا یفهم منه نو دین دا فهم کیږي ان المراد نقض الصوم چی په قضا واجب شنو سو مقصد چی روزه یې ماته شوه و انما خص العقل اوس د عقل دالته خاص شوی ده ولی لانه صورت تتبادر الی الذهن ځکه چې دا یو صورت ده چې متبادر کیږي چاته ذهن ته کنی په جما کې هم دغه څه خبره ده سکا کې او په ایغه کې هم چدا دغه څه خبره ده افحوا دی کلام نه بنور چکه ار معلوم کې تاسو به خبره پوښتنه مسکوت عنه والحالت هغه مونږ په طریقې دی چا سره حالت دی مسکوت عنه په طریقې دی اقتضا سره دی کلام نه فهم سی دی څه مقصد دی مقصد دادا چی دا کلام تا تا فهم دی هغه حالت دی مسکوت عنه در کی پواسطے دی چا سره بواسطه لزومه للمستعمل فيه پواسطے دی لزوم دی هغه مسکوت عنه هغه مسکوت عنه شی لازم وی دی مذکور شی سره ا مسکوت عنه شی لازم وی دی مذکور مذکور شی سره عادتا لازم وی یا عقلا لازم وی یا شرعا لازم وی سو عجیب خبر ہے اوکڑا شاہ سے لکه اسی مثال درته وشو ګورتا ویلا چې اعتقتو تا چې ویلا اعتقتو او عقلا چه لازم ده چه هغه به د تا په قبضه قدرت کی وی بیا به تا چی آزاد کړی نو اوس د اعتق تو په اعتاق باندې خو صراحتا دلالت وکړ خو په دې خبرې باندې چې دا د تا په ملک کې مخکې و په دې باندې اقتضاء دلالت وکړ ځکه چې د کلام مذکور کلام مذکور هغه مسکوت عنه چې دا د تا په ملک کې وکنو هغه سره دا چې شاید د کلام مذکور سره کونه فی ملک کم ان قبلو دا ور سره چې دا لازم دا اوس مسر په خلاص نو اقتضا دې ته ورتای اقتضا چې د کلام مذکور په هغه حالت مسکوت عنه باندې دلالت کوي اقتضاء دا مقصد چې هغه مسکوت عنه شی د مذکور شی سره ملازمه وي عادتاً یا شرعاً یا عقلاً ته بې ته ووایې خود به خود دې نه دا معلومه شوه چې هغه شی د تا چه و په ملک کې و یکتضیان سبق ملکین نو عادت تو او بې تو دا تقاضا د سبق ملکین کوي که نه کوي دارنګه یو سړی ووایي مشه فلانی بیا لاړ نو ته رښتیا وایې چې دا عقلاً تقاضا د چا کوي د دې چې خپې یې روغې وي خپې یې چه وي روغې وي یا ته ووایې صلی فلانی لمونځ وکړ نو دا تقاضا شرعا شرعا د صلات او د طهارت مابینس کې چه د ملازمه ده نو دی خود به خود تقاضا د دې خبرې وکړه چې دی علی طهارتین و اوس مو سر په خلاص څه په مسئلې باندې خو اوس ګوره دلته یفهمها ضمیر در راوړی ده مناسب دا ده چې دا یفهمه سی یفهمه کې به ضمیر وی هغه به کلام ته راجع سی او د هو ضمیر به هغه حال د مسکوت عنه ته راجع سی نو معنی به دا سی والاقتضاء اقتضاء دې ته وتای هو ان یفهمه یعنی هو ان یفهم الکلام حال المسکوت عنه نو د ها ضمیر نه د پکار مؤنث ځکه چې حال المسکوت عنه خو څه شی د مذکر ده هو ضمیر پکار ده اسه تاسو په دې مسئله باندې سر خلاص او تاسو د اصول فقه یو معتد به حصه په حقیقت دې سره پوهیدلای شو غفلت سره ګوره نه وارو شه جی بل ایما د ایما شاه صاحب ایما یادوی چی تاسو دینه تعبیر په اصول فقه کی په مفهوم مخالف سره کو په چا سره مفهوم مخالف سره بیا هلته تاسو نور اختلاف وایو چی مفهوم مخالف دا